او ټول امت ته خطاب کوي فرمایي چې کنتم خیر امت اخرجت للناس تاسو یو بهترین امت یئ او منې کول به خلق د بدو کارونو نه د ټول امت محمدی صلی الله علیه وسلم پیشا او کار څه دی هغه بدای د دنیا د روزګار نه سیوا چې ځان ته رزق حلال ته وګټي د هغې نه سیوا به نور کار نه وي لوی کار به دا وي چې تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر عزیزانو بیا په دې کې به ډېر مشکلات راځي رنګ رنګ تکلیفات به پکې راځي ځکه چې دا خو د یو لک څلورو زره پیغمبرانو مشن دی نو د آدم علیه السلام نه والا تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې هر یو پیغمبر ته په دعوت د دین کې څومره مشکلاتو سامنا شوی و اوس ته به ښه چل کوې ته به داسې چې دعوت ورکړي چاته ستا مشن به دا وي ځکه چې پیغمبري مشن دغه و او روزي به څنګه او بدن کې به کوله دعا تاسو وایي په ایمان چې مونږ به داسې وکړو موږ به داسې وکړو یو سړی کنځلې وکړي او د هغې په بدل کې موږ ورته دعا وکړو نو چې د کنځلې بدل کې د دعا ونه کړه نو بیا ته امتی محمدی کې نه هسې یو کدوی ګرځه را ګرځه خیالم را ما تاسو ته عرض کړی و چې تبلیغي مشن باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم طائف ته تللی د طائف خلکو ماشومانو ته ویلې چې ولې یې په کانو دا لیونی دی ای چې په کانو وویشته دا پڼې مبارکې د وینو ډکې شو جبرائیل راغی چې دا تایس ته په بله واړم نو د لاس اوچت کو یا الله اهل تایف په ما د کانو باران وکړو خدای د دې بدل کې ته د رحمت باران وکړه اسه تاسو ټول بزرګان ناس یو د خپل غریوان کې وګوره او زم ګور مونږ به دسی نو چې به مونږ چری کړی نه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې په قیامت کې د ودرېدو تمه مکوه دا مونږ مليان چې په ایمان درته یم چې تاسو دوکه کې ساتو دوکه کې ساتو مونږ وایو چې که د ټیپورو پاڼې دې پخ کړې وي او جومات ته دې راوړې جنت که غوښه دې راوړه جنت الفردوس خیال دې راغی که اختر کې دې سرسایه راواچوله جنت فردوس جنت فردوس ته وګوره او دې دې خر مخ ته وګوره جنت الفردوس د تور شکلونه جوړول غواړي وجاهت جوړول غواړي ایمان جوړول غواړي یو سړي په فقه والے او تک په ګولۍ ویشتی شي دومره وخت کې وي او تا هغه د سوک په بدل کې ورته دعا وکړي ایمان دې ته نوم کې ایمانونه کوي لکه زمونږ دا ایمان د سلیکشن را روان دی صاحب هر یو به ویل چې زه هڼې هڼې ما زما د زیاتۍ شملې ډېرې خوږې زما ورونو مولیان به پکې ودرېږي چې ورونو په دې ملک کې به اسلام زه راولم اسلام راوستو ته ګوره او مونږ ته ګوره زمونږ د لاسه خو د اسلام بېړه تباه شوه من خو اسلام اسلام خدا قرآن دی اسلام خدا حدیث دی اسلام خدا غدین دی دا قرآن او دا غدین نن من د نا اهل په طریقه دی کنه دا قرآن من را دیری ته یو شو او د دبلدین زوی په کټ کې پروت یو موږ ورته لاندې قرآن ګرځو د فرضو له واجبو له سنتو له مستحبو له منظوراتو بلکې جميع حقوق چې بار تعالی چې لازم شوي په ذمه د دې حاضر متوفا باندې د حین تر بلوغ او د وخت تر مرګ پورې خایي دي د شانه د مسلمان سره چې اکثر بیا ادا کړي او بعضې به ورځني فوت شوي ته په ایمان ووایه یا د سړی زما په مخکې وړوکی لوی شوی او ما سره په جماعت کې وی لیدلی او زه د هغه کټ سره ناست یم او زه وایم چې اکثر به ادا کړي او بعضې به ورځوي فوت شوي نو زه لعنتي یم که نه کوم مړی په کټ کې تاسو دا د کلو خلک ټول واورئ چې دا په کټ کې پروت دی دی د خانه خراب بچي په ټولې زندګۍ کې خدای ته سجده نه لږه ګولې او د هغه کلي امام ووایي چې دا متوفا چې دی اکثر احکام به دا ادا کړي او باندې به ورځني فوت شي نو دا دروغ وایي که نه دا دروغ یې څه لپاره وایي چې قرآن لاندې د پیسو غوټه پرته وي نو دا خدای به د دې مړي نه مخکې ما نیسي که نه به نیسي چې زه دروغ وایم نو زما عزیزانو دروغ مه وایئ دا ووایه چې یا الله ټول عمر یې تا نه باغي تېر کړی ستا په در کې د هېڅ کمی نشته خدایه معافي ورته وکړه داسې ووایه کور دې وران شه نو نن مونږه څه حال بیا په دې ملک کې جوړ په دې ملک کې د اسلام ټیکداران ګرځي لګیا دي صاحبه ګډ جوړونه کوي ماله به دومره سیټه راکې او ماله به دومره راکې او ماله به دومره راکې اوږه د شاخه تاخه زامن به ګورئ بیا به په دې سرکونو دې خلکو له ګړي دا څه خلق دی دا څه وطن دی خدای چې څه کوي دوی سره مونږ سره چې څه کېږي پرون په دې کوڅو کې سړی ګرځېدو په کورونو باندې د ټیکس فارمونه ورسره وو په یو یو کور باندې اتا ته زره شپږ شپږ زره روپۍ ټیکس نو حکمران طبقه الله ستاسو ورمیږونه مات کا ورمیږم مات کا دې نه مونږ چېرې سړی وګرځولو چې په دې ماله کې کوم کور چېرته اوږې شپه مې یې تېره کړي د شي سرته نهر نه وي دا سروې په ملک کې ونه شوه که په یو مالک کې یو کور اوږې شپه تېره کړه الله به په دا ټول مالک جهنم ته لېږي ټول مالک به په جهنم ته ځي ما خو تاسو ته دوه لکه ځل ویلي دي چې وروره په دې مونځونو مونځونو نه کېږي دا ټیټ پاس ورزش خو هر سړی کوي خو مونځ څه شی دی لاندې څنډی دې هم پاکه شي او مخ لاس دې مو وینځې پاک شي او ټیټ پاس شي ورزش دې مو شي زمونږ مونځ څه شی دی خو دوبره ولی ته هغه راشي په جماعت کې وینځي او مخلاص پکې وینځي او تیس پاس کې ورزش وي موږ دې ته موږ دې ته وایي چې کوم څه کې قرآن ویلی دی په دې دا موږ ګزار ډېره خفه کېږي مانه چې دا زمونږ د دوبرې نوم ولې علي نو ته دوبره وینځې نه په دغه ځای کې دغه دغه کې که نه کې ته څه دروغ وایې ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنکر مونږ چې دی دا سړی د ګناهونو نه بچ کړي پاتې کړي مونږ مونږ هم کوو پردی مالم خورو پردی حقم خورو دروغم وایو پردی کورونه ورانو دا زمونږ موږ دی لباس چې حرام اغوستی دی دا موږ دی د کور نظام د ټول مردار دی دا موږ دی یا دا روزه ده کلیر کټ د خدای حکم دی ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر مونږ د هرې ګناه نه سړی بچ کړي خفه نه شي مونځونه هم کول او ګیرې هم کلول دې مسله پوهېږئ او دا ګیرې که پرېږدئ هم دا ګیر خرېلي خو چې زمونږ غوندې ګیرې پرې نه دی خدای ته وګوره که سمه ګیره پرېږدئ ټیک ده که دا زمونږ غوندې پرېږدئ که نه نو بیا نه د سپي لکه یم چې ښځه ځان سره په ډک ډکي ګرځوي ګیرې واله داسې نه ګیره وکړه که شیشه کې داسې وکړه او ویل چې خو زه خو ډېر ښایسته شوم خو ټکي کافر کړو ځکه چې ګیره کلول حرام دي او تا حرامو ته حلال وویل نو حرامو ته حلال ویلو باندې سړی کافر چې علمرا نو د دې وجه نه عزیزانو نن ټول ملک د الله په عظیم قهر گرفتار دی ټول ملک زه دې حکومت ته وایم د کور ځمکه مه اغوستې ده په بیه دا غوڅ لا بوزي غریب سره دا سره یې وکړه د ملک چې په دې ملک کې نن د دوو کالو ماشومان په ابله خپې په دې سرکونو دکانونو کې ګرځي او کاغذونه ټولوي او یو یو روپۍ خیر غواړي د دوه دوه کالو ماشومان دا وی په حکومت له کاری ورکړي ورمه جماعت شا ورمه جماعت شا په دې علاقه کې دا سر یو کوي یو کور چرته وګ شپه تیر نه کی یو سړی چرته خیاب له ونه ګرځي دا سر یو کا نن د دې څه سر وی کیږي ها د شاهانو اخراجات ختم کا په وګوره چې د عمل د اسمان غوندې چلېږي که نه چلېږي نن په یو یو په یو اصلي ستاره ګرېډ افسر باندې او اتاره ګرېډ افسر باندې لس لس روپے د حکومت خرچ دی ستاره او اټاره ګریډ باندې دې خدای خو لا پرېږده درې شفته پر ګارتونه ولاړ دي او زه دې د بجلی بل دې لا ختم نه چې د سوی ګیس ورپسې راشي د سوی ګیس لا ختم نه چې ورپسې د بمبو راشي د بمبو لا ختم نه چې ورپسې د سیلیکون راشي بس ټوله میاشت دا د خدای په قهر به دا قوم اخته وي په کار خدای چې د شاهانو دینونه د پیسو نه د غریبانو مفت دی داسې ده که نه ده په کار دا و چې د غریبانو مفت وګورئ ریکارډ د جومات هر یو جومات بمبه انګریزانو فري کړې وه د انګریزانو زمانې نه والا درې سوه کاله وشو چې د جومات د بمبې کیس نشته پاکستان شریف کې پکې راغی په جماعت یا پاته زر او لس لس زر بیلونه راولي نو په کار دا وو چې انګریز د جماعت دمبه فری کړې وه نو په کار دا وو چې تا د جماعت بجلی فری کړې وه دا که نه ده نو جماعت بجلی فری کول خو یې لا څه کې جماعتونه ورانول یې شروع کړه ولې او دلته پارک جوړول زنانه او ته تکلیف وي ای پروردګار د پاکستان په زنانه او د چرګو مرض راوله تو غکړه چې راشه چې یوه پاتې نه شي پاکستان زنانه دا یې رڼی ګډې او امبر سره یې نیښې دوی خو د ملک بیړه تباه کړه اوس دغه ملک له به بیا دا ټول ملک ګډېږي بیا له صوبایي الیکشن ته او قومي الیکشن له صوبایي الیکشن ته او قومي الیکشن ته بیا به ګډېږي ورک شئ خدای هم ورک کړه چې ورک شئ چې ته آسماني سیلاب کې راشي چې دا ټول ملک اوچت شي او په سمندر کې وایي تاسو اول عزیزانو د خپل زمانه ته وګورئ تقریبا ټول پاکستان ننانوے فیصد په سلو کې یو کم سل ښځې او نر واړه او زاړه په دمتوب او کنجرتوب کې اخته دي نو ما تاسو ته دا عرض کړی چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر خو بکې په درې قسمه یا به په لاس نیسي او منې کې دی یا به ورته په ژبه وی او یا به ورته په زړه کې قصدو کې تعلقات به ورسره پرېږدي دا مشن کې د چا د زندګۍ نه و عزیزانو هغه بیا مسلمان هم نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټول کائنات کې مبلغ اعلی داغه نه اوچت بل څوک نه هغه چې د الله نظام کوم د دنیا هر ګوټ ته انس جن ته رسولی دی داسې بیا چا نه دی کړی د هغه نه وروسته د صحابو چې کوم خواري او کم مهنت د دنیا هر ګوټ ته حتی چې دا کابل صحابه د کابل ته راغلي دي د دین په مشن باندې او په دې کابل کې بیا شهیدان شوي دي فلحال په پیمنار مقبره کې د صحابو قبرونه دي او هغه صحابه چې کوم د دین په مشن باندې د عربو نه راغلي وو هغه ثابت پراته دي اوس د دیني نشته داسې چې هغه دې قوم ونه کړه چې لږ په خېټه مور دی او د خدای نه باغي دی لږ په خېټه مور دی او د خدای نه باغي دی نو زما عزیزانو دا الله قهر کې دی او عذاب کې دی هغه بالکل تیار ولاړ دی نن دی او که سبا دی تاسو به وګورئ چې داسې قسم عذاب به د اسمان نه راشي چې دا ملک به په بله واړوي بیا به جاړئ هېڅ به په لاس نه ده حکمران طبقه د ملک چې ده هغه چې څومره د الله د دین نه بغاوت دی د هغې انتها پرې وشوه د حکمران طبقې په زړه کې بلکل د الله د مخلوق درد نشته بلکل نن تاسو وګورئ ما تاسو ته ویلي چې یو شاهان دي په پاکستان کې او یو غریبان دي د شاهانو هر څه مفت دي هر څه بجلی مفت ده سوی ګیس مفت دی بندې مفتی اوړه مفتی چینی مفتا چای مفتی غوښه مفتا سبزی مفتا هر او د غریبانو ماشومان بوجه شاه تاچوري د دریو څلورو کالو ماشومان او په سرکونو ګرځي او کاغذونه ټولوي او اختیاب لختې په دې ګرمۍ کې په دې سرکونو ګرځي د دې پوښتنه به الله چا نه کوي چا نه دی کوي نن غریب د دجله د پتي لاندې نیسي کېناسته که اغلا ملا به یې چرته کوله نو هغه هم میټر یې والا بهر کړې پښتنو یې ولګولي چې غلا ونه دغسې میټرې خو د شاهانو د بنګلو هم بهر ولګول او دلته یې وسولول کړه هغه ورځ یو دفتر ته تلو یو کمرې ته ورننه وتم نو هغه اردلی را ته ویل چې صاحب خو نشته اسلام آباد ته تللی وي مالخا په کمره کې ایر کنډیشن لګېدلی و او پکې هم پکې لګېدلی و نو ما د ایر کنډیشن ولې لګېدلی و دا پکې ولې لګېدلی وجو ګوره که چېرته اچانک راشي یعنی صاحب سندور چې دی که اچانک راشي چې کونه یې ګرمه نه شي او غریب که په کي لاندې کېناستو او د بجلی بل ورپسې دوه زره او درې زره راغی او دفتر ته ورغلې وایي خرڅ یې کړی دی که دا نه شي کېدی دا نه شي کمېدی تا سر نه ور نه نه نه نه خرڅ یې کړی دی د دفترونو اخراجات مفت د بنگلو اخراجات مفت د ښځو شاپینګونه یې مفت او غریب به دې په کیله نه نه چېرته به په سیګیس روټۍ هم نه شي پخولی د بمبې اوبه به هم نشته چې څوک لږ غوړ دی د ځان طلاق بچی په علاقه کې یو خان دی او نواب دی هغه له د بمبې دین والا نږدې نه ورځي د سور بچی او غریب یو دین ورځي چې دا دین نه دا کسې مې بجلي بمبه در نه کټ کوم مزه کوه هر یو تن در کې دی د غریب په سر راپري خو دا غریب دی الله دې په غشي په مرض مردار وای امین وای نه نه ټول جمعات دی وایي ویزه لرې کېږي دا غریب به اوس بیا وګورې الیکشن راغی همغه زاړه به بیا راپاسي څوک به اواز وکړي زما پښتنو ورو زه به هله په ارام کېنم چې پښتون له حقه ګټم بزدګا ملا برا پاسي چې ورو اسلام په خطر کې دی را پاسي تاسو به سیوا کونې لږ رنګ ور کوي او سرک ته بروځي جاله اسلام په خطر کې خدای بنیاد باسه د خدای په قهر واوړي د سړي ځامن شي د سړي زامن شي ګېړم غرقه شي پنځوس کاله خو دې خلکو تاسو دوکه کړئ که نه په دې پنځوس کاله کې دا قوم د سړي هوی نه شو پنځوس کاله عزیزانو په داسې راځي چې حضرت عمر قسم خوري چې زما دې د خدای په ذات قسم که د دریای دجله په غاړه یو ستا د تندې مړ شم الله دې تپوس زمانه کوي نن په ملک کې در پورې دیوال په دیوال غریب د تندې او د لوږې مړ کېږي تپوس یې څوک نه کوي نو عزیزان هیڅ نشته انتظار د اسمان کوئ د اچانک اسمان ټوکړې کېدو او په ځمکه د راغورځېدو د دې انتظار کوئ خبره بالکل انتهایی پلیټ فارم باندې دې ته ولاړه ده ځکه چې مونږه هغه سټیج ته ورسېدو چې دوی د مخکې څه نشته دا زمون ظاهري شان او شوکت چې دی دا هېڅ شی نه هېڅ فوتوري چې په اندرون کې درد نه پیدا په زړه کې درد نه پیدا تر هغه پورې په ظاهر لګیا اوسه یو سړی ما نه تپوس وکړو چې زما کور دی او یو دمې له مې په کرۍ ورکړی دی نو په دې خو به زه نه ګناهګارېږم نو ما ورته چې اډمه څه کوي یعنې ګډېږي بس غزلې مزلې وایي ما چې تا ډمې له کور په کرۍ ورکړی دی نو اصلي د ډمې زه یم کوي اصلي تا کور ورکړی دی چې ستا په کور کې د بېډم او بېډمتوب تربیت کړي که چا خپل جایداد د ګناه کارونو له ورکړی وي الله به د هغې هم تپوس کوي پناه په خدای زه درته څه ووایم دا څوک دي موږ یو که نه نو عزیزانو خیال کوئ ګوره تباه کېږئ غرقي یې کړي هیڅ پاتې نه شو په پاکستان کې والله العظیم که نه پیر پاتې شو نه میا پاتې شو نه غنجي پاتې شو نه مولا پاتې شو مولانا جوار چې بس ګوړه شته او نشته او حلوا شته او نشته او کیر شته او نشته د دیني په شپه لاس یې چکول شته او نشته او په دې قهر اخته مړي پسې څښاک شته او نشته یو ما ته ویل چې دا څښاک خو شته دی تاسو وایئ چې نشته نو ما دا مړی په تا وشو دا مړی در باندې وکړم اوس دې مړي ته وګوره چې دا دله څنګه و دا دله په خاطرو باندې خدای پرېږدي تاسو ته ایمان ووایي چې دا د څښا غوښو لاس ماښام اوچت کې او جومات ته راولېږي او لکي مروت استاد یې وخوري دغه دی ناست دی ها دا مړه په دې بخلې کېږي بخلې کېږي زړه کوسکم په کور کې ساتلی او الا سوچت کې الا ما خام دې ا د مړي اروا راغلي په دیوال ناشته د لاس سوچت ا د مړي اروا راغلي په یاره خو څه ووایم اوس د خولې له مې داسې ګډې وډې راځي د مړي اروا راغلې په دیوال ناسته ده چې دا د ښوروا باندې لاس یې چت کړي نو د مړي اروا هغه ښوروا والي او لاړه شي ته د سړي زامن ښځې او نر د خدای په قهر اخته دي د جوماتونو کې کله خیال وکړئ تبلیغ والا ووایي چې ورونو کېنئ د دین یو څو خبرې به کېږي نو خیر بعضې تبلیغیان هم داسې دي چې د خلکو ډېر د تبلیغ نه تور کړی دی پوه شوې ان په خوله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برګ په خوله لیلا په زړه کې ټک د پاسه برګ پخل خندا پزړ بېمان مسلمان ولې خیات کې اجازه کوي مونږ کې د څه مشتا چې پخل لا اله پزړ کې تک د پاسه برګ پخل خندا پزړ بېمان مسلمان ولې دا زما خبرې چې دا خلک واوري که نه دا غوړ غوړ دا د ښځو تبلبینان او پرواګان دا ښځې چې په زر زر روپۍ دوی کټ جوړوي په صدر کې چې دا زما خبرې واوري نو د جګر مولا لوړم کالج کې سبق وایي او کور کې سیری دی او کور کې هوښیار دی او کور کې کور کې مې ټي وي نه ده کور کې مې ستا ښځه ده زما راشه زما کور وګوره زما لور وګوره که ته مې جومات کې ما لور کېنولې دا ږیره به د سپي په متیازو کلو که زما کور ته ټلویزیون په غلطه هم راننوتم دا ګیره به د سپي په متیاز وکړو که زما کور کې ټلیفون نن د اولیاو په کور کې ټلیفونونه دي سړی نه یې ښځه اوچتي هله تاسو څوک خبرې کوئ ځکه نه دي د اولیاو په کور کې ټلیفون ریډیو وی سی آر ټلویزیون دا کمپیس د ایره منډه دمخانه ده چې د چا په کور نن کوم لباس چې پکې او په دې نېټ ورک باندې ښځې په کور کې وګوري سبا نه یې ګوره په دې سرک هغه لباس یې ټولی روان داسې سبا شوئ فرق شوئ خدای ته وګورئ او بیا مالدار خودی تبا دا غریبان که نه مالدار کې دا به د هغوی نه لوی ارامیان وي نو دې وجې نه عزیزانو تباه کېږي غرق کېږي حکومت ته پروردګار د دې کور د میردین جومات خدای دې هلاک خدای دې داسې نظام په پا پاکستان راولي لکه په کابل کې د مولانا عمر نظام چې راغلی و تاسو وکړو چې پرې خو هغه امریکا ان شاء الله د هلاکت په پلیټ فارم ولاړه ده نن امریکایان لګیا دی په زرګونو مسلمانېږي دا درته پته ده په زرګونو مسلمانېږي چې هو دا خو معامله بله ده څوک یې له خدای راولي نن د امریکې غرور الله په کابل کې مات کو زه په جیل کې وم حکومت به راپسې کوششونه کول چې روزه ما بین والله که ضرور نیومم ولې اریپور جیل نه به راپسې ګورنر ټیلیفون کولو چې روزه ما بین لوزم نه د مولا سړي د بار نه په جیل کې عزت دی ته پوه شوې پرېږده چې الله پاک څو ورځې له ساتلی دی الله باغه او جیل ته بوځي چې کوم دی نیولی دی او دی دروته شي هغوی به جیل ته بوځي که خدای ته منظور تاسو پوه شوئ نو دو وجن عزیزانو د زړه تعلق خدای سره پیدا کړئ وخت ډېر لنډ دی او وخت ډېر کم دی د الله قهر بلکل په سر ولاړ دی کلک کې به در باندې تیاره شي او اوس به نه ویني او د تېښتې لار به هم نه وي تباه کېږئ دا د غټانم ووري او دا د غریبانم ووري په دوه پنځوس کاله کې د پاکستان د حکمران طبقې انجام تاسو ولیدو او مشرف ګل په دې نه غایره کېږي کوم خدای چې تر ضیاءالحق او تر بوټو تر نواز شریف او بېنظیرو پورې ټول د ملک نه در په در خاورې په سر کولی شو هغه خدای تام کولی شي درد پیدا کا په زړه کې او د خدای یره پیدا کا او د صحیح اسلام نفاس په دې ملک راولا چې نو بیا به تم جاړې او اوس به په لاس نه درځي عزیزان نن د مسلمان زندگی وګوره دو قسمه خلق دی یو غریبان دي او یو شاهان د شاهانو ژوند وګوره د الله نه څومره لري چوبیس ګنټې د هغې ژوند چې دی او د الله نه بغاوت دی د هغې ژوند د الله نه بغاوت دی د ښځو ژوند یې د الله نه بغاوت دی د زامنو ژوند یې د الله نه بغاوت دی د کور ماحول یې ټول چې دی او د الله نه بغاوت اکم دمتوب او کنجرتوب دی چې په ملک کې سر روچت کې او اول خوله ورته مسلمان واضح کړي کولو یو دمتوب راوته کیبل نیټ ورک دی که څه بلا ده قسم په خدای دی چې اوبو تګوم په کور کې ولګو نهارو تلویزیون خو عام شو دی او خو چې چابړې خرڅوي هغې دله کرم پیلوي ځینې چابړې چې ګرځوي او د دبلدین زوی کرم پیلوي ځینې کله کله ما ته ووایي یو سړی دی چپړاسي دی دوه نیم زره تنخواه یې هغه ورځ ما ته وویل چې په ټي وي کې خو یې داسې وویل پتا کر دی نشته څه له ما غسته ما څه څه غسته د په یو لږ زره رنگین دي بس یو ناشوړه تخلی ته راله خو هغه ته مې وویل او تاسو ته په ممبر نه شم تلویزیون خو عام څه دی بزرگانو کر دی بزرگانو کر ملیانو کر دی تاسو عام شئ او په ټلویزیون څه شي تاسو د اخبارونو کې د منځ دا پاڼه وګورئ که خدای دې حالات کې چې حالات د ذلیل بچیانو د دغو فوټوان ټول موږ ته شایع کولو څه ضرورت دی دا ویښته به داسې اچوي دي خوله به یې ټینګه کړي او په غاښونو به یې رېګمال مګړی یو هلکان به ټوله ورځ دغه کنجرې ګوري خو عام شی اوس هغه وخت به ته په ځان راولي چې ښځې به په کور کې په زوره نوره نه ګرځي چې د پړو اواز یې پردی سړی د دیوال نه بار وانه و اوس دا خبرې چا ته کوي خدای چې ژوندلي یې الله در باندې فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين د يهودو کار در سره شوی د يهودو کار په يهودو به هره ورځ نوی نوی عذاب نازلېږو نن به چې کوم عذاب راغی آ خوند به لا د خولې نه تلی نه و سبا به پې بل عذاب راغی بل به چې راغی بله ورځ به پې بل عذاب راغی د یهودو عذاب نن دا کوکا کولې او پیسیانې چې دي مونږ ته اوس پته ولګېده چې دا د یهودو کپنۍ دي او په ټول پاکستان کې نن د کوکا کولا او پیپسي څه پوزیشن دی د دې تمام حاصلات عربونه روپۍ یهودو ته او یهود په بیا فلسطینیان وژني یعنی دا داسې زلیل ملک دی داسې زلیل ملک چې تر اوسه پورې شربت قدرې نشي جوړولی هغه هم په ښځو یهودیان اچوي او د هغوی نه راوړي او په خپل ملک یې دغه کوي شربت قدرې پرون یو هلک راغی نمبر یې مې کمی دي په کالج کې داخله راته نه ملګي دا کالجونه د خدای د صفای هستی نه بیته و د صفای هستی نه په دې دوه پنځوس کاله کې دې کالجونو یو کوکا کولا جوړولو والا پیدا نه کړو یو سیکل جوړولو والا پیدا نه کړو په ساس خواهو پوهېږي چې راځي او درکې ګوتې وایي ستا په وطن کې راځي او د قرآن حاملین او د قرآن عمل کوونکي درته وجني په ساس خواهو پوهېږي نن ستا په ملک فعال دی تا سره نور څه شی نشته د الله قهر او د غریبو آه والی خو چې ورځ تېرېږي بجلي ګرانه دومره ګرانه پټرول دومره ګران شي ګیس دومره ګران شو پروردګار هم هلاک ته چې هلاک شئ اورمیدونه مات شه چې مات شي غریب سړی به پسې لاندې هم نه کېږي نو غریب سړی به په کور کې چېرته پسې لاندې هم نه کېږي غریب سړی به چېرته د جوار روټان پسې ګیس نه پخوي رشکه چې وګورئ دې ځای نه ډبرۍ پورې پنځوس روپۍ دی ولې په پټرول ځان شو که د شاهانو هر شی مفت او غریب باندې بجلي ګرانه شوه بجلي ګرانه شوه او دلته راله صاحب که چا به غلا ملا کوله میټر یې ترې وویستې پښتنه یې ولګولې خیر په کوم ملک کې چې د ظلم دا حالي او د زیاتو دا حالي هغه ملک په ښه ورځ ګوري هغه ملک به خدای پرېږدي د یو یو معتبر او فرعون اورنیک به درته مات کړی ښی د یو یو فرعون او مرغمېږ چا چا چې دروغ ویلي دي په دې ملک کې الله په اسمان کې ټیکه کړي دي الله په تخته دار خېجولي دي الله خرېلي رېګمال کړي د وطن نه ورک کړي دي یو یو انجام به درته ښیم نن غریب سره یو پکې باندې د ناستې جرأت هم نشي کولی چپړاسیان بیا چې دي الیکشن کوي و دومره چپړاسیان وباسئ د ملک په خزانه بوج دی نو د چپړاسي دوه زره روپۍ تنخوا او اته سوه روپۍ چې بل راشي نو بیا به څه کوي دا به څه کوي بیا او تاسو یې نه وکړم دا غریبانو باندې د چا چې لسونه روپۍ آمدن دی ایو د نوکرۍ وباسه دوه لکه چپړاسیان پې مه وباسه ډکه نه ده عزیزانو انتها ده د هر ظلم او د هر زیاتی بیا پاکستانی قوم چونکه ظالم دی خدای نه باغی دی الله پاک به چېرې ورته ښه ورځ نه کوي چېرته مړی وګوره او ودونه یې وګوره د الله نه د بغاوت بله ورځ د یو شیعه د لور واده شوی هغه شیعه کروړپتی دی کروړپتی عربپتی دی په مینځلو جامو کې بورکه ور په سر کړه او شنې چین جنګ له ور نه کړې او جینکه یې ور سره کړې او جنګ سره یې کړه چې دا بولې دي که نه ده شیعه ولې هلک وایي د بیبي فاطمې داسې نکاح شوی نن دې خپلو ښځو ته هم وګورئ او ځان ته هم وګورئ هغه ورځ یو راغی چې وموالو به کوڅه کې څوک کوم منډه یې د دې دلیل ته اوس وګوره دغه لور دې خدای پاک په تخته مرداره کا جهیز دي مور ویل بیا هیڅ نشته د زړی پوسکای چې مونږ ساتلی دي په کورونو کې د غوړې کې څومره ډمو زما مخ کې خور مازیګر تیریږي که نه زړم داسې داسې کوي داسې روانې دا زړې تاسو په خبره بجلي ګرانه نه چې اوړه در باندې پنځه زره روپۍ چټا کوي تاسو د دې قادر د هر څه خدای کوم قوم ته چې خدای په قهر شي کما تکونون یعمر علیکم څنګه چې ستا عمل دی داسې به در باندې حکومت راځي دا زمونږ د اعمالو سزا ده چې الله مونږ لرا کوي که نن مونږ په سوچا تورې راواغستې او د جهاد اعلان مو کړو زما په خدای قسم دی چې د بدر غوندې لکونه او زرګونه ملایکې درته د اسمان نه راشي خو چې کېږي مونږ سره دا زمونږ د عمل نتیجه ده دا زمونږ د عمل نتیجه ده نو عزیزانو پاتې د زړه د خوږېدو څوک نه دي اول په دې ټول ملک کې وګوره داسې سړی وښایه چې سړی ورشي او روحاني تسکین ورته وشي هر چا ته چې ورشي ګڼکپ دی خبره دا ده عزیزانو چې د خدای په دې قرآن عمل وکړي د خپل کور نه شروع وکړي او کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر او چې بیا د چا خبره نه منله په لاس یې نیسه چې په لاس نه په ژبه وایه چې په ژبه نه حتی تعلق ورسره و زه د چا مړي ته لار نه شم خو زما مړي ته به نه راځي که نه نو نه دې راځي که نه یو مړ شو واقع خو آرامي غوندې مړو نو ما ته یې سوال جواب کړو زه لا نه ړم نو زوی ما ته وایي ته خو رانه وي مونږ هم دا ستا مړي ته نه راځي مال خدای دې مه راوله که ته زما مړي ته راغی والله چې په دوزخ کېږي زما مړی دا د سور بچو چې کوم جنازې ته لاړ شي همدې خدای نه بس یو خو ګورئ مړی چې خښېږي هغه ځای کې به بېدینه سړی نه پرېږدي ولې مسلمان چې خښېږي په هغه رحمت ورېږي او چې کافر او بېدینه ولاړي رحمت نه ورېږي زما په دې خبرو پوهېږئ که ټسرو رحمت نه ورېږي بیا نو دا بېدونه چې کومې جنازې ته لاړ شي د هغه مړي رحمت بند شي او زما خپل عقیده من علم به وای خلقا او من خخوي خلقا اوس په اسلام کې دا شته چې ډېر خلک جنازې ته راوغواړه دا شته ويکرهو اعلام الميت في الاسواق والمحلات د مړي اعلان پر لپټیکر باندې په بازارونو او په محلو کې دا حرام دي دومره خلک به خبر کړي چې یو کوتې وکړي او بس وروای دلته برا پوسی په بالا معنی کې دا بار ټول اولیاء چې ناس دي یو ضروري اذان وړو قرآن وړو اته اعلان څه کې راغله چې غاښونه هم نشته زګو مردار دی پلانی ته مې جنازه ده چټونه چاپ کړي دي کلو والا چټونه یو آرام ته نه دی د ملک او د قوم کې د ذکر مولای بیان که حکومت آرامي وي نو د عوام د کوم حلالیان دي ده که نه واخر دعوانا پندو اوریدون کو د هر قسم دینی کیسټو د پاره زمونږ د دکان پته یاد ساتئ صدای دین اسلامی کیسټ ایم سی ری سنټر نشتر آباد برسته مدینه مسجد مس سکندر پورا چوک پشاور شهر د حنیف الله ایم قدرت الله دکان